بسم الله الرحمن الرحيم باب الحس على حضور الجماعة في الصبح والعشاء تبوی گنی مجو کش پټولا نو بازی داسی حساب کوي و یو نیمه شپه ته جوړ شو ها اسو کوئی نیمه د یو شو نو سبا سره پورا شو پوښ په دواړو خبرو چاته یو نیمه جوړه کړي چاته یو شپه جوړه کړي موږ له فائدہ په یو نیمه کې ده اے په خړپو صدور بیمارو چراتلې نو شو لکه د ماشوم به ځان رسولولو خودی خیر ته به ځان را رسولو وقد سبق بتوله دا حدیث سره دوګدوالی نمخ کې تیر نه زب دی مدد کوم اگر که وخت پکې ولګېدو متفق علیه وان جابر رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول هغه عهد چې دې پمن زمونږ او د دوی کې هغه موز دې فمن ترکها فقد کفرا چا چې مسفری خو نو کافر شو ادا د بعد ائمه مسلک دې رواه ترمذی وقال حدیث حسن صحیح تشقیق ابن عبد الله التابعی روایت المتفق علی جلالته رواه الترمذی فی کتاب الايمان باسناد صحیح نور دور لوی لوی خلق چې په مسله کې د کفر حکم لګی نو مسله خطرناک وي ځکه د مسلمان د کفر فیصله کول دا سړی ګران کار دی غر په سر کول دی دا ابو هريره رضی الله عنه نے روایت سے فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ثم يكون سائر اعماله على هذا ابي ابطول عملنا د دې په حساب وی رواه ترمذي وقال حديث حسن وصلى الله تعالى على خير خلق